نشی خو چه دا علم ووایی بیا به په شرعی امورو کی سړی کغا اسی سیلی نه نه یی او یخبط خبط عشوا او داسی به نه یی چه ده باندی داسی ګډ وډی لکه مقصد دا ده چه په عشوا باندی عشوا اصل کی دیتو تای خبط عشوا تصرف بلا تقدیرین خو دلته مراد دا ده چی داسی به نه یی لکه هغه شپ کوره اوښه چی وی شپ کوره اوښه او ګډوډی په رادرومی کله یو پله روانه سی کله یو شی ته ټکر ووهی کله بل شی ته ټکر ووهی لکه شپی سړی نه وینی دی ته شپ کوری وایی او یرکبا متن عمیا یا دی سور شی په هغه ملا دی ړندی اوښی باندی داسی به نه یی دغه نه به بیا دا محفوظ سی یعنی دا شرعی احکامات چی دی منی نو داسی به پکی نه یی بلکه علی وجهین بصیرتین به یی کمثل رجل بلکل داسی یو سړی غوندی داسی نه چی داسی لکه مثال یو طبیب ده نو دسره مقصد دا ده چی خادمانی ا کمپوټران یو سره نو دی چاته حکم ورکی چی دا سیب خوره نو هغه خو لری نه هغه سیب ووینی زیړ نو ده سبا هغه مړغون مونږ ورته وایو حنظل بوټی ده هغه ورته رخیسته یی چی دغه اخکو ده خو هغه صرف لیدلی یا مشاکلت ته یی کتلی نوری پته نه ورته لګی نو چی دا علم ووایی بیا به داسی مشاکلت غلط قیاسونه به بیا نه کای لکه دا کمپوټر چی غلط قیاس وکی سیب یی لیدلی چی حکیم صیب چاته ورکړی ده سبا مړغونو ته رخیستی هغه یی ورکړی وبه یسیر مؤمنا علی بینة من ربه دا هغه دریم نمبر فائدہ ده او په سبب دی دی علم سره به سړی مؤمن او مصدق به وګرځېږي علی بینة من ربه ښه ایقان او اطمینان به پیدا سي لکه په دلیل سره چې یو شی ومنې او بالکل به دې مثال داسې شاه صاحب وایي بمنزلة رجل اخبره صادق یو سړی ده یو رښتونکي سړي خبر ورکړ چي دا زهر چه دي دا سړی مړوي چه زهر وخوري سړی مړوي نو هسي دا یې خو دا خبره مني خو سبا یې بیا خپله مطالعه کولې کولې نو په طب کتابو کي یې ولیدل چي دا زهر چي دي دا خو ډیر خشک دي او ډیر ګرم دي خشکي پیدا کوي په وجود کي او ګرمي پیدا کوي او دا خو د انسان مزاج نه مخالف شی نه دي نو لهذا دا انسان چه کوي مړوي موت ته یې رسوي نو مخکې د دې سړي په خبرې باندې یقین و یعنی منلی خو اوس چې خپله یې په دا کتابو کې پسې ولیدله ته رښتې وایې څه یې پیدا شو ښه یقین یې پیدا شو لکه اوس مثال زه یو نکته درته ووایم یو مقصد دا دی چې علمي لطیفه درته ووایم نو هسې ته ومنې لیکن آ سبا خپل کتاب کې بیا پسې وګورې نو بیا دې سره څه پیدا شي ښه ايکان پيدا شي نو د علم اسرار الدين داسې ده چې موږ هسې شرعي احکامات منو په پسې بلا چونو چرای منو که موږ ته حکم معلوم يي او که نه يي معلوم ليکن که په دې باندې سړی خبر سي بيا به دې سره نور هم څه اطمينان او ايقان پيدا شي بمنزلت رجل په منزله دی هغه سړي باندې اخبره صادق چې یو صادق سره خبر ورکی ان السم قاتل چې دا زهر دا قاتل دی فصدقه فيما اخبره وبينا نو دی هغه مقصد دا دی چی فی ما اخبره کی د تصدیق وکی خو بیا ثم عرف بالقرائن بیا دته په قرائنو سره دا معلومه سی ان حرارته و یبوسته مفرطتان چی دی دی هغه حرارت او یبوست یعنی په دی کی دونه گرمی پرته ده مزاج لحاظ سره په دی زهرو کی او دونه خشکی پکی پرته ده مزاج لحاظ سره چی آ بالکل مفرط تی یعنی حد نه تجاوز کړی ده هغه خشکی او گرمی وانهما تباینان مزاج الانسان او ده په دې باندې دی وګوري کتابونو کې چې دا خو د انسان مزاج سره د خشکی او ګرمی د انسان مزاج سره منافی شیونه دی مباین دی فازداد یقینا الی ما ایقن نو اگر که ده مخکې یقین و په یخ سړی خبرې باندې خو بیا په هغه ما ایقنه باندې نور یقین چس زیاد شو نور یقین زیاد شو نو مونږ په هغه مخبر صادق باندې چی حضور صلی الله علیه وسلم مونږ ته کوم احکامات د الله طرف نه راوړی دی خپل رته کړی دی چی دا شی داسی ده مونږ په هغه یقین سته خو که بیا ورسره حکم او علل او په دی شیونو اسرارو باندی خبر شو نو دا به بیا مقصد دا ده چی فازداد یقینا علی ما ایقن درجه کی شی اوس په چا یو اشکال کاو شاه صاحب رادرومی دی هغ اشکال نه جواب کئی. چی دا علم و اسرار دین دی خو ته مبتدع یی ته مخترع یی نو دا خو تا زمانه خو د خیرالقرون زمانه نه ده نو خیرالقرون کی خو دی علم ته هیچا لاس نه ده اچولی نو دا تا کار خو به بدعت وی او هر بدعت ضلالت وی وکل ضلالة فی النار. نو شاه صاحب رادرومی او دا خبره بیانوی چی نه دا د ما دا علم ټیک ته د دی باقاعده تصنیف لحاظ سره ما اختراع کړی ده خو دی پر اصل په سنتو کی موجود ده د مجتهدینو او د تابعینو او د صحابه کرامو په تفسیراتو او د هغه په تشریحاتو د دین کی دی پر اصل موجود ده هغو دا اسرار ځای په ځای بیان کړی دی خو داسی یو تصنیفی لحاظ سره او داسی یو اهتمام ورکول او باقاعده مدون کول دا کار یې نه ده کړی نور دا داسی بی اصله فن نه ده چی صرف ما دی دی اختراع کړی ده نه موجود وو خو مقصد دا ده چی شذره مذره ټوټی ټوټی ځای په ځای باندی دا خبری چوی پرتی وی ما دونه کړی دی چی مربوط می که او دی ته می یو تدوینی شکل ورکړ او څه می پکی ته چه وکړ زیادات خو بهر حال دی پر اصل چه وو موجود وو. یو به دا خبری بیانول غواړی او بل د دی علم اهمیت ته به اشاره کوي چی دا ټیک ده ډیر لوی علم ده خو دا ده چی دا لا تر اوسه پوری مقصد دا ده چی داسی تدوینی شکل کی چا مسح کړی نه ده نو دی پر دی عنوان کیدی علم اسرار الدین ذو اصل اصیل ولکنه انف چه د علم د اسرار الدین دی پاره اصل اصیل ده یعنی مضبوط جړ لی دی دی پاره ولکنه انف خو لا تر اوسه پوری دی انف ته یعنی چا ورته داسی خاص تدوینی لحاظ سره ګوتی ور وړی ندی نو اولی ندی ور وړی دی به د دی فن دقت ته اشاره وکی چه دا څه ګپ خبره ده يو سړی په زمری باندی ناست ده نو چوک دا جرات کولای سی چی ایخ سره شاته په زمری باندی کینی نو دا خو زمری ته ختل دی دی شیر ملا باندی سورلی کول دی نو دا دی هر سړی کار خو نده شاه صیب وایی چی دا خو شهسوار دی فن کار ده او دی به بطور تحدیث بن نعمت وایی بیا چی زه هم شهسوار دی فن یو نو دی شیر ملا ته زه چه ختلای سم هر سړی پدی باندی سواری نشي کولای بل به دا خبره په دې عبارت کې بیان کړي عرب وایي کأس انف دا کاسه انف ته انف ته یعنی مقصد دا چې لا تر اوسه پورې چا دې نه څه څکلي نه دي نو دا علم انف ته یعنی مقصد لا تر اوسه پورې په دې کې باقاعده تصنیف چا کړی نه ده الانف من الریاض هغه چراګاچ اونوف ته څه مقصد یعنی مقصد تر اوسه پورې لا چا په کې تزناور څه راولي نه دي نو دارنګه دا علم لوی دې پر اصل اصیل ده یعنی مضبوطې جړ لې دي خو لا تر اوسه پورې اونوف ته چا په کې تقدم ایښی نه ده دا خبره کوي علم اسرار الدین ذو اصل اصیل ولکنه انف وهو وان اثبت احادیث النبی صلی الله علیه وسلم فروعه و اصوله دا وهو ضمیر د غلط راجع کړی دا علم الحدیث ته راجع کړی دا ضمیر علم الحدیث ته نه راجع دا علم اسرار الدین ته راجع ده وهو د علم اسرار الدین چی ده و ان اثبت احادیث النبی صلی الله علیه وسلم اگر که ثابت کړی دی احادیث دی حضور صلی الله علیه وسلم فروع دی دی علم ثابت کړی دی او اصول دی دی علم ثابت کړی دی نو دا بدعت نه ده و بین آثار الصحابه والتابعین او بیان کړی دی آثار دی صحابه کرام او تابعین اجماله و تفصیله اجمال دی دی علم او تفصیلات دی دی علم وانتهى امعان المجتهدین چه خپل دعوه په دلیل سره ثابتوی واظهر المدققون اظاهر کړی دی مدققینو چه دلیل بیا په دلیل ثابتوی من اشیاعهم دی اتباعو دی دوی نه جملا جزیلا ډیر شیونه ایغو هم ذکر کړی دی وخرج بحمد الله من ان یکون التکلم فیه خرقا لاجماع الامه ادا علم وتلی ده د خدای په حمد سره د دې خبرې نه چې تکلم په دې کې دا خرق سی لپاره د اجماع د امت یعنی دا اجماع خرق تی اجماع نه ده او اقتحاما فی عمت و غمه او داسی هم نده چی پا دی کی اقتحام او دخول دا تحیر او ابهام کی اقتحام دخول سی لکن قل من صنف فیه لیکن دیر کم دی هغه خلق چی پا دی علم کی تصنیف کړی دا او خاض فی تاسیس مبانیه یا شروع کړی وی پا تاسیس دی بناگانو دی دی کی او رتب منه الاصول والفروع یا باقاعده اصول او فروع تا ترتیب ورکړی او عطا بما یسمن یا یې داسې تصنیف پکې کړئ چې هغه سربول کړي یعنی وجود ته موټايي ورکړي او یغني من جوع یا کم سے کم د لوږې نه سړي ته بې پروايي ورکړي وحق له ذلک حالانکه دا پکار ده چې په دې علم کې تصنیف وشي ومن المثل السائر فی الوری او په ټولو خلقو کې مشهور متل ده ومن الردیف وقد رکبت یا رکبت غضنفرا څوک په دې ردیف جوړ شي حالانکه ته خو په شعر باندې سور یې یا څوک په مې ردیف جوړ شي زه خو په شعر او په زمري باندې سور یم یعنی زه خو چې دې فن ته ګوتې وروم زه په زمري سور یم نو ما پسې څوک وروسته کیناشتای شي دا فن ایجاد صرف ما کړی ده کیف سره به آینده فرصت کې وایو ان شاءالله. ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسټ الله ستاسو راوړي دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خټل کېله مجاهد عزت عالم سره ملابي او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق. الرحمن الرحیم دا اوس مزید بیان کئی دی دقت ته دی فن چی دا فن دقیق تا دقیق باریک فن دا البیان المزید لدقت هذا الفن چی دا فن دقیق فن دا او پا دی فن کی تصنیف کولو دی پارا سشرائیت تی داسې نه چې بس هر سړی را درومي او په دې فن کې دې بیا تصنیفات شروع کړي، نه دا فن دې حکمت شرعیه او علم د اسرار الدین چې ده دا باریک علم ده، باریک فن ده، نو دې کې تصنیف کولو دپاره څه شرایط دي. نو هغه شرایط دی په دې عبارت کی ذکر کړی چی هغه حاصله خلاصه هغه دا ده چی یو شرط دا ده چی هغه سړی به په دې کی تصنیف کړی چی چاته خدای پاک مهارت تامه ورکړی په ټولو علومو شرعیو کی نو یو شرط ده المهارة التامة فی جمیع العلوم الشرعیہ په ټولو علومو شرعیو کې به ورته تام مهارت خدای ورکړی اله دی په دې فن کې تصنیف کولای شي دوم نمبر کې حظ وافر من العلم اللدنی یو کافی غټه حصہ به خدای پاک دی علم لدنی ورکړي چا کوم وهبي علم ورته وايي علوم دوه قسمه يي يو کسبي علوم وي يو وهبي علوم وي وهبي علوم چا بغير د کسب د انسان نه يي او صرف د الله تعالی له جانب نه دغسي القاءات وي واردات وي دې ته لدني علم ورته وايي لکه حضرت خضر عليه السلام ته چي کوم خدای پاک چه ورکړی وو بل دا شرط ته پکې دریم نمبر کې دا هم ضروری ده چې ده ته به خدای پاک ذهن وقاد ورکړی وي، ښه تیز او ښه شعله زن ذهن به یې وي او ورسره ورسره مهارت تامه به هم ده ته حاصل وي په تقریر کې او په تحریر کې، په تقریر او په تحریر دواړو کې په فند کتابت کې او په فند خطابت کې یعنی په خبرو بیانولو کې په مضمون نګاری کې به ورته خدای پاک ښه زبردست مهارت ورکړی وي او څلورم نمبر دا چې دی به تنقیح د اصولو د فروعو دا طریقه به درته معلوموي چی څنګه به زه اصول او فروع سره جدا کوم او اصول به ورته کیده بیا به په هغه باندی څه فرعی احکام مرتب کوم او تشیید د قواعدو په دلایلو سره دا طریقه هم درته معلومه یی چی دا قواعد به زه څنګه په دلایلو سره مزین کوم او مضبوطوم به یعنی دا قواعدو به زه مدلل کوم څرنګه نو دا څلور شرایط چی پکی پوره وی هغه سړی په دی فن کی تصنیف کولای شی دا څلور واړه شرایط دی په خپل عبارت کی بیانوی خو ما هسی اجمالا درته د دی حاصله خلاصه روباسله چی مهارت تامه فی جمیع العلوم حظ وافر من العلم اللدنی او بل ذهن وقاد سره د مهارت فی التقریر والتحریر نه او بل هغه طریقه د تنقیح د اصولو او د فروعو او تشیید او مضبوطول د هغه قواعدو په چا سره دلائلو سره دا چلور صفتو حامل سړی د دې چلورو شرائطو باندې پوره سړی بیا په دې فن کښې تصنیف کولای شي نو په دې عبارت کښې تر یو حده پورې دا د دغې چلورو شیونو بیان ده کیف صفا یصفو دے نصر باب نا ولا یصفو مشربه مشرب گودر تا وتایی چی اغا ویاله وی یا دریاب کی یو ځای وی او هلته خلک ورځی او منګی ونر ډکی یا اوبه ونر اخلی استعمال دی پاره دی ته مشرب وایی نو مشرب صفایی او عدم صفایی چی کلا مشرب صفایی نو چا کومی اوبه ونر اخلی نو آب سوی بی صفائی که مشرب دی خلکو تګ را تګ دی وجه نه ګنده وی نو چه کومی اوبه ونه راخلی آب هم چه وی ګنده یی تاسو مشرب نه لیدلی مونږ به تر اوسه پوری مشرب نه مقصد دا دی چه اوبه وړلی اوس خدای پاک په مروتو باندی رحم وکړ دوره چه ایله پکی ته چیرته مقصد ټیوبیلونه دا ما خپل کلی ټیوبیل اوس یادیږی چه کله جوړیده تر هغه پوری به دا ګمبیلی نه مونږ اوبه وړلی هلته به اوښې اوښې به وي اوښه چې اوبه وویني او خپې پکې لګې شي بیا خامخا دې ته متیازې ورځي که نه ورځي بیا ورځي دالې به اوښو متیازې پکې کولې چا به خرو پکې کولې پکې اوبه یې جړولې او نه راخیستې به دې وې یاره وایي دا جاري اوبه دي نه پلیتېږي هېڅ نه وه پکې لامبل به خلکو ټول به یو ګډه وډه حسابه وه سم پکې تا داسې سره سره غوندې وزرې غوندې شیونه به وو پکې داسې او بیا به یې چاڼ کړې ور مټ ته بیا ور چاڼ کړې هغه اوبه به مقصد تر اوسه پورې څه کېدلې استعمالېدلې نو مشرب به تاسو پېژنو لا نه او مقصد دا دی چې مونږ ورنه خپله اوبه چې دي وړې دي کیف ولا تتبین الا لمن تمکن فی العلوم الشرعیت باثرها واستبد فی الفنون الالهیه عن آخرها ولا يصفو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعلم لدوني او نه صفا بئی مشرب د دی مگر هغه سړی د پاره چه خدای پاک چاته کلا سینه کلاو کړی د علم لدونی د پاره وملأ قلبه بسر وهبی او ډک کړی زړه د ده بسر وهبی په هغه اسرارو سره چه وهبی وی او د خدای پاک له طرف نه ورته اعطا شوی بغیر جد ولا کسب بغیر د چه کوشش او کسب نه او بل دو شرط پکی ذکر سل وکان مع ذلک وقاد الطبیعه او دی سره سره دی وقاد الطبیعت هم وی یعنی ذهن هم چه وی وقاد وی او ماهر هم وي فی التقریر والتحریر په تقریر او تحریر دواړو کی بارعا فی التوجیه والتحبیر او دی فایق وي په نورو خلقو باندی بارع فایق ته وتایی دی فایق وي په خپلو اقرانو او په نورو خلقو باندی فی التوجیه په توجیه کی توجیه دی ته وتایی چی کلام سړی په داسی طریقی سره وړاندی کی خلقو مخکی چی هغه قریب الفهم وی په داسې طریقې سره کلام پیش کول چې هغه قریب الفهم وي دې ته توجیه وایي او تحبیر یعنی تزیین د کلام کې هم چې وي ماهر وي قد عرف کیف یؤصل الاصول ویبنی علیها الفروع ادا هم ورته معلومی چې دا اصول بنیاد به څنګه کېده څنګه به اصول کېده او څنګه به په هغه باندې فروع بنا کوم وکیف یمهد القواعد ویاتی لها بشواهد او دا ورته معلومی چی زه به څنګه تمهید کوم قواعد څنګه به مقصد قواعد کیده او چی بیا هغه پاره زه شواهد راڼه المعقول والمسموع هغه شواهد عقلیه هم او نقلیه هم چی په دغو شیونو کی نو دی نه چی ما درته حاصله خلاصه روباسله نو چلور شرایط دی دی نه چسله ووتل تاسو سوچ په وکړو بلکل واضحه خبره ده. اسباب تصنیف الکتاب و تدوین الفن، اسباب دی تصنیف تی کتاب او تدوین دی فن، دی دی حجت الله البالغی کتاب تصنیف آخر څه اسباب وه او دی دی فن حکمت شرعیه او علم اسرار الدین چه ورته وایی په دې کی د کتاب تصنیف کولو او د دې فن باقاعده تدوین څه اسباب وو؟ نو شاه صاحب رادرومی د دې چه که اسباب بیانوی ولی خامخا دوله داسی یو مایه ناز کتاب ته شاه صاحب ولی لیکی اخیر چه باعث وو په تا باندی نو دی هغه اسباب د تصنیف د کتاب او تدوین د فن بیانوی نو دی وایی وان من اعظم نعم الله علی ان اعطانی منه حظا دی وی چی ما به ولی تصنیف په دی فن کی نه کاوه ګوره د خدای پاک عظیم انعاماتو نه په ما باندی یعنی خدای پاک ډیر انعامات دی په ما باندی خو اعظم دی نعمو دی الله تعالی په ما باندی هغه نه یو دا عظیم نعمت وو ان اعطانی منه حظا چی خدای پاک ماته د حکمت شرعیه یوه کافی حصه چوا راکړی وه وجعل لی منه نصیبا او خدای پاک ګرځولې و ما دې پارا منه دی علم اسرار الدین نا نصیبا یو حصہ دا حزا او نصیبا دا تا تنوین چکم دا پکی دا تعظیم دی پارا ہم کی دیشی تحقیر دی پارا ہم کی دیشی تعظیم دی پارا شی بیدا مقصد چی خدای پاک ماتا یو عظیم حصہ را کڑے وا تحقیر دی پارا سی بیدا مقصد چی څه حصه ماته خدای پاک ماته له دینه هم خدای پاک څه حصه چه وه راکړی وه وجعل لی منه نصیبا او ګرځولی وه ما د پاره د دی علم د اسرار الدین نه څه څه لږ غوندی نصیب نو تحقیر او تعظیم دواړه معنی کولای شی تنوین دواړه احتمال دی پکی ومن فک اعترف بتقصیری وابوء او همیشه دی پاره وزو چې زه دغه سی اقرار کوم په دې خبره باندې چې ما کې دون صلاحیتونه نسته په خپل تقصیر باندې زه اقرار کوم و ابو باء بالحق یا بالذم اقرار کول اقر به و ابو او زه اقرار کوم ما مخ کی تاسو ته ویلو چې شاه صاحب هغه بیانوی مترادف الفاظ یو مترادف لفظ پسی بل مترادف لفظ راوړی یوی جملی ناقصی پسی بله مرادفه جمله ناقصی سره تفسیر غوندی وکی او دا زه ولی کوم دا معذرت دا دی دی پاره کوم چی تکبر او عجب او فخر نسی رای خو کله د معذرت کی هم بیا سړی ته یو اشتباه غوندی پیدا سی او د ډیر معذرت کله مقصد دا ده چی الټا مقصد باعث د فخر غوندی وګرځیږی نو دی بیا وایی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء او زه د خپل نفس مقصد دا ده چی تزکیه نه کوم چی زه داسی یم او خپل ځان هغه کوم ولی ځکه چی نفس خو اماره بالسو ده هغه خو سړی ته په چا باندی حکم ورکوی په مقصد دا ده چی بدیګانو باندی څه ورکوی حکم ورکوی نو یو خو دا وه یو سبب چی خدای پاک ماته د دغ علم یوه حصه چه وه راکړی وه بل خبره دی بیانوی ورسره وبین انا جالس سره بل درته بیانوي یو خو دا وه دا بل سبب د تالیف د کتاب هغه دا رؤیا ده چې ده خوب لیدلی و و بین انا جالس خوب نه داسې مراقبې په صورت کې دا صورت ده ته واضح شوی و و بین انا جالس ذات یوم بعد صلاة العصر دی وایي چې زه یوه ورځ د مازدیګر لمانځه نه بعد ناست وم متوجها الی الله الله طرف ته متوجه و دا ډیر لوی صوفی هم و د خپل وخت عظیم پیر و ډیر زیات مریدان و پلار لوی پیر و متوجها الی الله از متوجه و الله تعالی طرف ته اذ ظهرت روح النبی صلی الله علیه وسلم چی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک آ ظاهر شپ ما باندی دا روح دا مذکر او مؤنث دواړه استعمالیږي وغشیتنی من فوقی او پټ کمال رد پورته طرف نه بشیئن پیوشی باندې او داسې په ما باندې هغه روح چس داسې حاوی غوندې سه لکه چادر چې په سړی باندې واچای غشیت کې هغه ضمیر روح ته راجع ده ځکه مې ته ویل چې مذکر او مؤنث دواړه استعمالیږي خیل الی انه ثوب القی علی ما ته داسې په ذهن کې راتله لکه یوه جامه وي هغه په ما باندې څوک چکي روغورځوي داسې ورته معلومه شوه ونفث فی روعی فی تلک الحاله انه اشاره الى نوع بیان للدین او وګرځول شوه د ما په زړه کې د ما په زړه کې دی وایي چې دا خبره د ما په قلب کې دا خبره وګرځول شوه په دې حالت کې انه اشارة الی نوع بیان للدین چه په دې کې اشاره ده یو قسم دی بیان دی چاته دین ته چه ما نه به خدای پاک دی دین یو قسم وضاحت او هغه چه کئ کار اخلی ووجدت عند ذلك فی صدری نورا او په دغه وخت کې ما په خپل سینې کې نور مینده که نور یو نورانیت می په سینې کې محسوس کاو بیا ما ته خدای پاک الهام وکړ د چه زمانه نه بعد الهامی طریقه سره ما ته بیا دا الهام وسو ان مما كتبه علی بالقلم العلی چی پورتا په تقدیر کې دا فیصله شوی دا مما كتبه علی بالقلم العلی پورتا تقدیری قلم دا فیصله کړی دا ان انتهز یوما ما لهذا الامر الجلی چی زه به ولاړیږی یوه ورځ لپاره د دی عظیم کار دی عظیم کار دپاره به زه یوه ورځ څه شم ولاړ شم وانه اشرقت الارض بنور ربها او دی خبری هلکه دا څوک هغه کوي ورته ووایه دلته مه کوه او شیخه څه مونږ هغه خرابه ټول او روښانه به شي هغه رڼاګانې په وقت مغرب د شمس یعنی په وقت غروب د شمس غروب د شمس په وقت باندې به هغه رڼاګانې بیا څه شي هغه به مقصد دا دی چې تازه شي کله چې لمر ډوب شي یعنی مقصد دا دی چې په دې اخیر کې یعنی په دې صدۍ کې دلته خو اوس مقصد دا دی چې دی خو د ګیارس سوسدی سړی وو نو دلته دین هغه چه کوم عروج وو هغه بیا په غروب باندی شوی وو نو خدای پاک وای بیا د ما په ذریعه سره دی هغه چه وکی احیاء وکی دا الهام ماته وسو وان الشریعة المصطفویة اشرقت فی هذا الزمان او بل دا خبره چه شریعت مصطفویه چه ده هغه به مقصد دا ده چه چمکدار سی په دی زمان کی علی ان تبرز فی قمص صابغ او دی به ظاهر شي په هغه قمصو سابغو کې یعنی په هغه وسیع او کبیر او لوی لوی قمیصانو کې من البرهان د برهان نه یعنی خدای پاک په شریعت مصطفویه مبرهن او مدلل کی او چه کوم د دې نوې زمانې خلقو چه کوم اعتراضات دي هغه به مقصد چه سي دفع شي نو ځکه شاه صاحب په داسې انداز باندې دا کتاب لیکلی او بیا صرف دغه نه دی وایی ثم رأیت الامامین الحسن والحسین بیا ما ولیدل امامین حضرت حسن صاحب حضرت حسین صاحب دواړه می ولیدل فی منام په خوب کی رضی اللہ عنہما وانا یوم اذن بمکتا زپ مکی کیوں کانہما اعطیانی قلما دا سی خوب می لیدو گویا کہ دو ما تا یو قلم راکر وقال او بی ویلرتا هذا قلم جدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی مونږ نیکو حضور صلی الله علیه وسلم وال قلم دا ولطالما احدث نفسی ان ادوی نو بل سبب دا هم و بل سبب ذکر کئی ولطالما احدث نفسی او ډیر کله تب ما خپل نفس کی دا سی بار بار دا خبر راتلا ان ادون فیه رسالة چی زه په دی فن کی یوه رساله جوړه کړم تکون بس تبصرة للمبتدی چی هغه داسی رساله وی چی مبتدی دی پاره تبصره وی او منتهی دی پاره چی وی تذکره وی یستوی فیه الحاضر والباد دا ضمیر رسالی ته راجع ده فیه وال خو په تاویل دی کتاب سره یستوی فیه چی بیا برابر وی پدی کی الحاضر والباد حاضر او باد یعنی مقصد دا ده چی شهری او مقصد دا ده چی بدوی ټول پدی کی چه وی برابر وی هر سړی ورنه اخذ چه کولای سی کولای سی ویتعاوره المجلس والناد او یتبادله په معنی سره یتبادله په معنی سره چه یعنی یو تر بله مقصد دا دی چه په مجلس کی خلق چه کئی اخلی یو یو نه اخلی بل بل نه او اسانه هم وی خو بیا به داسی خبره وه ثم یعوقنی انی لا اجد عندی ولدی بیا به زه دی خبری دغسی منع کولم انی لا اجد عندی ولدی چه زه نه موندم ځان خواته ولا ارا من خلفی و بین یدی یعنی ما خواته مخته نسته او نه زه وروسته داسې څوک وینم من داسې کس اراجعه فی المشتبهات چی زه هغه ته رجوع وکړم په مشتبهاتو کی بیا به می چی دیته کتل چی که سبا دی کی څه مشکلات درته رااله نو نه دی مخته داسې یو کس به می لیده نه می وروسته داسې یو کس لیده یعنی په خپل وخت کی می داسې یو مضبوط عالم نه لیده چی بیا ما ورته چه کړی وای رجوع کړی وای ویثبتنی نه منی کاوه مالره بل بل سبب ذکر کئ چی ما شوری ځکه نه شوی پکی کولای ویثبتنی بل منی کاوه مالره قصور باعی هغه کموالی دی طاقت ما واضح تا اصل چی ورته ای باع دی واضح تا ویثبتنی منع کاو ما لره قصور باعی هغه کمی دی طاقت ما فی العلوم المنقوله په هغه علوم منقوله کی مما کان علیه القرون المقبوله هغه چی په هغه باندی قرون مقبوله وو یعنی مخکنیو علماوو ته چی څنګه د علوم منقوله